په بل یوه معقول باندې قیاس کولای شو، ځکه چې د انسان چې کوم معقولات دي دا ماخوذ د محسوساتو نه دي، تاسو موږ د هغه شي نه مقصد معقولات مو هغه ذهن کې رادرومي چې کوم څه وي مقصد محسوساتو نه موږ حاصل کړي شي نه دي، نو اوس نه داسې معقول موږ سره شته چې باري تعالی موږ هغه سره څه کړو تشبیه ورکړو چې ذات د باري تعالی دغسې دی په قیاس یې کړو او نه موږ سره داسې محسوس شته. نو دې وجوهاتو په بنا باندې ذات تبارک تعالی دا د مونږ اندازې نه د مونږ تصوراتو نه چه ده بلند و بالا ده ځکه شیخ سعدی وائی رحمه الله ای برترز خیال و قیاس و گمان و وهم ای برترز خیال و قیاس و گمان و وهم وز هرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم دفتر تمام گشت و به پایان رسید عمر ما هم چنا درو و لوصف تو مانده ایم چه ای هغه ذاته چه ته بلند و بالا ای له خیال نه له قیاس نه له ګمان نه له وهم نه او چه څه مونږ وز هر چه گفتان چه څه مونږ وایو او څه مو اوریدلی دی یا څه به وروسته وایو دی ټول نه چه بلند و بالا ذات دی ټولو نه چی بلند و باران دی او بیا وای چې دفتر تمام و گشت و به پایا رسید عمر دفتر ختم شد عمر انتها ته ورسید ما هم چنا در اول وقت تو مانده ایم او من خلا پا آغا ابتدائی پا ابتدا دی اوصاف دی تاکی چیولا عاجز پاتا یو یعنی دی مقصد دا چی تو بڑائی بیانای بیانای چی آغا انتہائی شی ایلہ دی اللہ تعالی بڑائی سسی ابتدا شي قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا او که ټول وطن سره قلمونه شي د ټول بوټي کنه نو مقصد دا دی چې بیا دې الله تعالی بډایي هغه چې و شروع سي شروع سي او لګیا یي کنه تر قیامته بیا به اله ابتدا شي چې هغه مخلوق بډایي سوچ کئی کئی چی هلته مقصد دی انتها سی هلته ایله دی الله تعالی بړای چی ابتدای یعنی غیر متناهی عظمت تا نو هغه دا متناهی اسباب دا مقصد هغه په خپل دایره کی راوستولای نشی نو دی وجه نه په مونږ باندی چه راغلی مشکلات راغلی دی الله تعالی ذات او صفاتو په بابت کی انسان چه دا متحیر دا نمبر ایک بل دا چی د ده صفات مونږ داسی نشو ویلای لکه د نورو شیونو صفات چی مثال دا د ده صفات داسی دی لکه اعراض وی او په خپلو محالو کی محالو کی چه کړی خپلو محلونو کی حلول کړی وی مونږ داسی نشو ویلای چی داسی د الله تعالی صفات داسی اعراض دی او په محل کی چه کړی ده حلول کړی ده ځکه چی الله تعالی خپله د مکان او د دی تحیز او د دغو شیونو نه چه ده پاک ده مخکی می درته ویلی وو نو موږ داسې نشو ویلی چې دده صفات اعراض دي چې په تحیز کښې الله تعالی ته ځینې محتاج دي یا قایم دي په چا پورې الله تعالی پورې او داسې اعراض دي چې خپل محل مقصد دا دی چې دو په خپل تقوم کښې هغه محل پورې چي یي محل ته محتاج دي داسې قسمه موږ دې صفاتو باندې اطلاقات نشو کولای نو دې وجې نه په موږ مشکلات راغلي دي الله تعالی صفاتو په معرفت کښې چې نه اخیر بیا دا څنګه صفات دي بل عام عقول عام عقول هغه دی دی مزاوله عام عقول دی دی شناخت نسی کولای دی الله تعالی صفاتو هغه مقصد شناخت او دی الله تعالی صفاتو معرفت هغه دی عقول عامیو نه چه دا بلند او بالا دی چه صحیح معرفت پی هغه چه کی حاصل کی دا چه دا هغه دی ذکر سعدی صاحب هغه بل جای ورته ای بوستان کی نه هر جای مرکب تواں تاختن د الله تعالی بړائی کې وې ما ډېرې شپې سوچونه کړي وو وې حیرانتیا مې د کمیس له ستوني نه ونیول کې کوم چې پاسه دا دی هغه ځای ده سوچونو ځای ده نه هر جای مرکب توا تاختان که جاها سپر باید انداختان چې هر چېرته د سورلۍ چلولو ځای نه کله کله به داسې وي چې ډال به چکې ور وغورځوې سورلۍ خو به پاسي ډال به ور وغورځوې خپې به وباسې یعنې د الله تعالی ذات کې سوچونه کول په بشي دا د عقل مقام نه ده چه عقل په دی کی چه وکی سوچونه وکی آ الله تعالی عظمت باندی به چه کای سوچ کای چه دا چوره لوی ذات تا چوره لوی کاینات پیدا کړی دی په دی شیونو بار وخت چه کای سوچ کای بیا به دینه دی الله تعالی هغه لویی تا ته مقصد دا دی چه منکشفه کیږی ځکه ګوره عوام په دی پوهیږی وی خدای چا لیدلای نه ده خو په قدرتو باندی معلومیږی ځکه طاهر صاحب تاین ظاهر بین ته پاڼه پاڼه ګل لیده شی ظاهر بین ته پاڼه پاڼه ګل لیده شي، باریک بین ته هره پاڼه جهان ښکاري. ظاهر بین سړی خو ټیک وي چې خو یو ګل د زره پرې کړي کنه څیرې ویرې کړي لکه میخې ته چې وربوی کړي کنه سره تیرې چې باریک بین سړی آ د ګل په نزاکت باندې سوچ کولای شي کنه چې وایي دا څونه نزاکت ته پکې او څونه خوشبویي ده پکې او څونه ملایمت ته او څونه حسن ده پکې او د کوم شي رنګ ده پکې هر څه مقصد دا دی چې تصور هغه سړی کولای شي چې څه باریکی خو ورته الله تعالی ورکړی او هغه یې پری کوی چیرته هغه ورته ولاړی په ګنټو ګنټو ورته ګوری او د الله تعالی عظمت او د هغه بړایی باندی چه کوی سوچ کوی چه په کوم ډرنګ او په کوم انداز باندی خدای پاک چه دا پیدا کړی ده او چه کوم ظاهر کی ځای هغه یې زر وشو کوی او پاڼی پاڼی کی هسی داسی دوی کیسه په پزو ګډ کی څه مقصد دا ده چه دا خشنی خشنی په واچوی یی داسی چه کی وولی خو باریک بین ته پته لګیږی بهر حال بل دا مونږ سره داسی الفاظ نشته دا الفاظ عرفیه چی کوم دی په عرف کی کوم الفاظ دی دا ناقص دی دی دینا چی دی سره دی الله تعالی بڑائی چه سی بیان کړی سی نو مونږ سره داسی الفاظ نشته چی په ایغو الفاظو معنی مونږ دی الله تعالی بډائی د الله تعالی عظمت، د ده حسن و جمال او د ده هغه کمالات، د ده هغه صفات کمالیه دا مونږ په هغو الفاظو سره چه کو بیان کو داسې الفاظ او داسې ټکی دا له او دا مونږ سره موجود نه دی نو دې وجوهاتو په بناء باندې د الله تعالی صفاتو مسئله هغه مغلق ترینه مسئله چه ده ګرځیدلې ده خو بیا هم البته شاه صیب وایی چه دې طرف ته ایمان خو په دې باندې چه دا فرض لازم ده چی په الله تعالی صفاتو باندی چی ایمان یی نو سنګه به مو یی نو شاه صاحب وایی چی زه به درته دری څلور پنځه قاعدی ذکر کړم اغما تحت پدی الله تعالی په صفاتو باندی چی ایمان یی تاسو پدی پوه شو واعلم پدی خبری باندی ځان پوه که ان الحق تعالی چی الله تعالی اجل من ان یقاس بمعقول او محسوس الله تعالی دا اجل دا او عظمت وال ذات ته ددې خبرې نه چې دده قیاس وکړای شي په یوه معقول شي سره یا مخصوص سره نمبر ایک او یحل فیه صفات اجل من ان یحل فیه دا په هغې وره تفتی نمبر دو دوما خبره دا چې الله تعالی اجل د دې خبرې نه چې حلول وکړي په ده کې صفات داسې لکه حلول د اعراضو په خپلو محلونو کې فی محلها په خپلو محلونو کې او الله تعالی اجل د ددې نه چی شامل سی ده ته ور او احاطه وکړي په ده باندې هغه الفاظ عرفیه چی عام عرف کی کوم الفاظ مونږ د یو بل صفت لپاره استعمالوو چی هغه الفاظ د ده په هغه صفاتو څه وکړي احاطه وکړي دا نه الله تعالی چی ده بلند و بالا ده اوس تاسو عنوان ورته لګولی سو دی ملایانو خو عجیبه غوندې عنوانات لګولي دي سم خوند نه ورسره کوي خو دوه ګرام نه دي دا اکثر هغوی صرف پي ايچ ډي وال تخصص والا دغه وال طالبان يي په دې هغه کې يونيورسټيو کې بيا ورته کتاب حواله کوي دا د شاه صاحب ګوره خپل عنوانات نه دي دا مصري چې کومو نسخو کې دا شاه صاحب خپل عنوانات نه دي دا ده ورته اخ کړي دي لګولي دي مع المشکلات المذکوره لا بد من معرفت الصفات سره دې مشکلات مذکورونه بیا هم معرفت د صفاتو نه چه دا لابدی ده چه صفات مونږ وپیژنو لتکمیل الکمالات الممکنة للانسان دی وجه نه چه هغه کمالات چه کوم انسان د پاره ممکن دی چه د هغه تکمیل وشی انسان چه کومو کمالاتو ته رسیدل دده پاره ممکن دی چه هغو کمالاتو ته دی ورسی نو هغو کمالاتو ته دی اله رسیدای شی چه کله ده پدی صفاتو باندی چه وی معرفت وی او صفات ورته چه وی معلوم وی نو باوجود د دې مشکلاتو بیا هم د صفاتو مسئلې حل کول شاه صاحب وایي چې چه دي ضروري دي دې وجه نه چې انسان هغه کمالات ممکنه تکمیل تر هغه پورې کولای نه شي چې کوم کمالات ده پاره ممکن دي چې تر څو پورې معرفت په صفاتو ورته حاصل شوی نه وي نو دې وجه نه شاه صاحب وایي چې دا ضروري دي نو چې دا ضروري دي نو ځکه دی وایي ولا بد من تعریفه الی الناس علا بدی دا دی تعریف تی دی صفاتو نا الی الناس په طرف تی خلقو چی دا خلقو ته ورو پیژندل سی دا بحث لیکملو کمالهم الممکن لهم دی دی پاره چی دو بیا پورا کی هغه کمال چی کوم دو پاره ممکن ده چی هغه کمال دو چکی پورا کی او هغه کمال حاصل کی لا بد داسی عنوانو ته لګولای سو اوس د بل ته لا بد فی بیان صفات من ملاحظة القواعد الخمسة ګوره يو دوو کی به هسی زه درته اجرا وکړم يو دوو صفاتو کی بیا به دی سر په خبره باندی چسی خلاص شی ګوره دی کی شک نسته چی مونږ وایو چی مونږ دی پاره قوت سمع ده الله تعالی دی پاره چه ده سمع ده مونږ دی پاره بصر صفت ده الله تعالی دی پاره بصر صفت ده مونږ دی پاره رحم صفت ده الله تعالی دی پاره چه ده دی رحم صفت ده خو اوس په دې خبرې باندې ځان پوه کا چې د استعمال د صفاتو دا په دوه طریقو سره کیږي یو د ایک صفت غایه وي یو د ایک صفت نتیجه او ثمره وي او یو د ایک صفت هغه مبادی وي په انسان کی چه مونږ وایو چه انسان دی پارا مقصد دا ده چه صفت تی چه دا رحم ده نو اوس رحم چاته وتای رقت القلب چه زړه کی دی هیجان رایسی او چا باندې دی زړه خوک شی او زړه دی په نرم شی نو دیتا چوتای رحمت نو دا اغا مبدد رحمت تا دا چنا مبدد رحمت تا او د دې مبدې بیا غایه څه وي چې وس ته رسي بیا یې څه غایه وي دې چې ورسره امداد به وکړي تفضل به وکړي احسان به پرې وکړي پیسې به ورله ورکړي جامې به ورته وکړي په پوه شوې تداوي به یې وکړي چې کوم مقصد دا دی چې هغه ته کوم شي چې ضرورت وي دارنګې انسان دپاره صفت د سمع ده اورېدلو اوس د هغه مبدا څه ده دا مقصد دا ده چې غوږ او مقصد دې کی سوراخ هغه کی پردې او دا خاص طریقې سره دا ئې مبدأ ده او د دې صفت د سمع سمرا آ څه ده آ مقصد دا ده چی د خلقو آوازونه اوریدل دی او مقصد دا ده چی او کش مش لا چی چوره اصوات دی هغه اوریدل دی دارنګ انسان دی پاره صفت د چا ده بصر ده نو یو دی هغه مبدأ ده چی دا او په هغه کی دا کسی او مقصد سره د لوازماتو او يو د دې هغه مقصد څه ده ثمره او غايه ده چې هغه د شيونو ليدل دي د شيونو څه دي ليدل دي اوس په انسان کې چې کله دا صفات استعمالېږي دا ګوره ډېره بنيادي نکته ده بيا د صفاتو داسې مسئله خو پوه شې نه ده درته راتلونکې چېرته تاسو په خپل کتابو کې په مطالعې کې نه شو کولای دا یاد ساتو صحیح جان په پوه کو اوس انسان کې چې د صفات استعمالېږي چی مونږ وایو چی انسان لپاره صفت دی رحم ثابت ده صفت دی سمع ده بصر ده فلانی ده فلانی ده دا په معنی دی هغه مقصد دا دی چی مبدع او غایه دواړو سره چی دکی صفت دی رحمت ده یعنی هغه مبدع دی رحمت او غایه دواړه پکی چه دی موجود دی په دکی صفت دی سمع ده یعنی مبدع دی هغه سمع او هغه هغه چه کوم دی دی هغی غایه او ثمره دا دواړه پکی چه دی موجود دی لیکن الله تعالی دی پاره چه کله دا صفات الله تعالی دی پاره چه کله دا صفات ثابتیږي چه الله تعالی رحیم دا رؤوف الرحیم الله تعالی رحیم دا نو التا دا مبدا نی بلکہ التا با دا صفات پمانے دی چا سره کہا وجود الغایات سره چه هغه غایه یې چه دي تاسو مونږ به په دې باندې یقین وي چه هغه د دې صفاتو چه کوم غایه دي هغه الله تعالی ته چه دي ثابت دي صفت د سمع چه کوم غایه ده اوریدل صفت د بصر چه کوم غایه ده لیدل صفت د رحم چه کوم غایه ده یعنی تفضل او احسان صفت دی استقرار علی العرش په مقصد دا ده چی تخت باندې کیناستلو چی کوم غایه ده یعنی انتظام الامور تدبیر الامور نو دا غایه الله تعالی ته چه دا حاصله ده او پاتې شو دا چی دا نفس مبادی دا مبدد سمع په الله تعالی کی مبدد بصر په الله تعالی کی مبدأ د استقرار په الله تعالی کی، مبدأ د رحم په الله تعالی کی، په دی باندی به مونږ ایکان وی چی دا شته، مبدأ د سمع لکه په تاسو او مونږ کی شته په الله تعالی کی شته، مبدأ د بصر لکه په تاسو او مونږ کی شته په الله تعالی کی شته، خو داسی مبدأ د بصر نده لکه تاسو او مونږ والا جارحه. او داسې مبدأ د سمع نه ده لکه تا سمو والا او نفس مبدأ د سمع آب علته موجود څنګه ده له دې کیفیت نه مونږ چې یو عاجز یو په انسان کې خو زه ښودلی شم چې مبدأ د سمع څنګه ده هغه غایه یې ښودلی شم مبدأ د سمع یې ښودلی شم هغه غایه د بصر ښودلی شم مبدأ د غایې د بصر چه ده آ ښودلی شم لیکن په الله تعالی صفاتو باندې به تا دا یقیني چه د غایات تی دی صفاتو دا خو الله تعالی ته چه دی ثابت دی نفس د سمع مبدا یعنی دی سمع چه کوم غایه ده دا الله تعالی ته ثابت ده او دی دی سمع چه کوم مبدا ده دا الله تعالی ته ثابت ده خو دا مبدا سنگه ده دی دی کیفیت نه مونږ چه یو عاجز یو دا مونږ نشو خودلای داسی به نه وایی چه دا داسی سمع ده لکه تاسو مونږ سمع مونږ عقل نه چه دا بار ده مونږ د هغه کیفیت نه شو بیانولای په دې سره سړی مشبهه ونه ګرځي نه په دې سره سړی نه مشبهه کیږي بیا درته ترمذی شریف نه د اسحاق ابن ابراهیم صاحب وال قول درته چه کوم پیش کوم چه دې ته تشبیه نه وتایی دې ته تشبیه نو داسې به نه کئ چه د الله تعالی صفات داسې کئ لکه د بنده صفات او بنده پر لکه څرنګه چه هغه غایات او مبادی دواړه ته ثابتئ نو دارنګه دی الله تعالی صفات بنده په صفاتو قیاس کی او دک شی مبدع ورپاره ثابته کی چی کوم بنده صفاتو باره ده داسی به نه کای کنی مشبهه و نه بسی او داسی به نه کای چی بلکل الله تعالی پر صفات وای نه او ته وای چی الله تعالی صرف هغه وجود بحت تا هغه محض وجود نام ده دا صفات خوبیګانی نه پکی وای کنی چا نه بسی معطله و نه بسی په پوه شوې نو مقصد دا ده چی وابتغ بین ذلک سبیلا منځ کی منځ کی لاری باندی به لاړ شی چی دا به ووایی چی باری تعالی لپاره ددی صفاتو غایات ثابت دی او ددی صفاتو مبادی لپاره ثابت دی خو داسی نه لکه تاسو مونږ لپاره چی کوم دی نو نه به معطله ونه شی او نه به د چا نه سی مشبهه ونه سی اوس تاسو په دی خبری پوه شو نو الله تعالی لپاره استقرار استواء علی العرش ثابته ده څنګه ده مونږ کیفیت مونږ خواته چه دا مجهول ده الله تعالی پاره مبدا دی سمع ثابت ده څنګه ده مونږ کیفیت بیانولای نشو الله تعالی پاره ید ثابت ده څنګه به سړی سری قرآن نه چه وکی انکار وکی په پوه شي څنګه به سړی صحیح احادیثو نه انکار وکړي او څونه څونه کې به تاویلات وکړي نسته د دې تاویلاتو ضرورت مونږ وایو چې الله تعالی پاره مقصد دا دی چې عین راغلی ده ثابت ده الله تعالی پر ید راغلی ده ثابت ته څنګه ده داسی جارحه نده لکه مونږ والا نور څنګه ده یاره مونږ عقل نه دا خبری چی دی پورته دی او نور نفس ثبوت نه انکار کول دا بیا مقصد دا ده چی اسی چه ده تعصب ده تاسو پدی خبری پوه شو محققین رائے پدی که چه ده دا ده محققین او دی سره گور سړی مشبهه کیږي نه مشبهه کیږي الا چه داسی وای چه بار تعالی پر سمع ثابت ده داسی لکه سمع دی مونږه بارک تعالی پر استقرار علی العرش استواء علی العرش ثابت ته داسې لکه یو انسان چې په عرش باندې کیني داسې سا بیا مشبهه ونسې پاتې سو نفس استواء علی العرش ثبوت نه سړی دا صریح نص ته نو څنګه دې نه سړی انکار وکړي او په دې سره سړی مشبهه کیږي نه او ډیر مونږ وال یاران له خپل هغه نه نی خبر دنیا محدثین مشبهه کی یو خدا ویری کنه چې مقصد دا چې استواء علی که دا خو دې مونږ امام صاحب رائے ده ته وګوره کنه په هغه چې شریف کې اکبر کې هغه فقه اکبر کی وګوره هلته ملا علی قاری صیب بیا ښه تشریح کړی ده بیا به درته پته ولګیږی نو خپل هغه نه خبر نه یی او بیا کله په یو باندی هغه تړی دا مشبهه ونه سو او دا مشبهه ونه ده دا داسی ده هلکه تاویلات خو متاخرینو کړی دی خیر القرون کی خو ددی دا صفات متشابهات چی کوم دی بلکل هیچا خیر القرون کی ددی تاویل نه ده کړی دا خو متاخرینو کړی دی چی غلبه مراد ده او انتظام الامور مراد ده او ید الله فوق ایدیهم هغه قدرت مراد ده فلانه ده دا خو ټول متاخرینو تاویلات دی متقدمینو خیر القرون کی څوک دا شی نسی پیش کولای اوس ته ګور دا ګور ډیری باریکی کیسی دی په مقصد ځان پوی کو بیا ګډی وډی نه وایو منسوب کو بای مات تا په پوی سی ډیر خلق د شاه صاحب په کتابونو او په هغه حقیقت دی خبری باندې رسی نه نه مزید مطالعه بیا اکو بکو پکی وایی تاسو په دی خبری پوی سلو ښه جی نو نمبر ایک یوه قاعده دا سره فوجب ان تستعمل الصفات واجب ده دا خبره چی استعمال دی صفات وکړای سی بمعنی وجود غایتها په معنی دی وجود دی غایه دی دی صفاتو لا بمعنی وجود مبادیها نه په معنی دی هغه وجود دی مبادی دی دی صفاتو خو داسی مبادی چی چرنګه تاسو هم مونږ کی دی داسی نسته الله تعالی کی فمعنی الرحمن معنی دی رحمت چه ده افاظت النعم اوس ګوره بله خبره الله تعالی د هر شي مالک ده الله تعالی دا ټول کائنات دا د الله تعالی بادشاهی لاندې دي او ټولو باندې الله تعالی ته چه دا بادشاهت او سلطنت او غلبه او آقاوالی چه دا حاصل ده او دا ټول شئینا دا مملوک دی مملوک اوس دینا با تعبیر مونږ خواته بل عبارت اصح نشته خو چی کوم الفاظو سره مونږ تسخیر د ملک د مدینه چی یو بادشاہ د مدینه تسخیر او مسخر او تسخیر کونکی وی او ایغه د پاره مونږ کوم الفاظ استعمالو نو دارنګ د باری تعالی پاره ټول کائنات چی دی مسخر دي نو هغه پاره به مونږ هغه الفاظ چوکه استعمالو ځکه چي دې نه علاوه الفاظ بیا مونږ د پاره نور نشته نو مونږ وایو چي آ د بادشاهانو بادشاه مونږ ورته وایو نو دا د نوابانو نواب ده داسي پوه شوې ځکه دا بادشاهانو بادشاه